د جاهلیت مسایل په دې خپرونه کې د جاهلیت په هغو مسایلو ژور بحث کېږي چې الله جل جلاله ترې منع کړي یو په دې مسایلو کې ټولو نه خطرناکه او سخته خبره هغه دا ده چې سړی په نبي علیه السلام باندې د زړه نه ایمان را نه وړي پۀ مخکې چې کوم مسائل تېر شو دا ټول پۀ یو قاعده باندې بنا وو چې هغې قاعدې ته ویلې کېږي نفي او اثبات مطلب د دې خبرې دا دی چې مخکې کوم مسائل بیان شو لکه مثال الله رب العالمین سره نیکان خلق شریکول همدغه شان په دین کې فرقې او مختلف مذاهب او ډلې او تنظیمونه جوړول همدغه شان د مشرانو تقلید کول او په اکثریت باندې دوکه کېدل او نور ګڼ شمېر مسایل چې مخکې بیان شو نو دا ټول داسې مسایل دي چې الله رب العالمین دا نفي کړي دي دا یې رد کړي دي په خپل کتاب کې خو لیکن د جاهلیت والاو به د دې اثبات کوو مطلب دا شو یعنې یو شی هغه به د الله رب العالمین په دین کي نه وو، دی به هغه دین جوړوو او یو شی هغه به د الله رب العالمین په دین کي وو، په قرآن کریم کي به د هغې ذکر راغلی وو، په احادیثو کي به راغلی وو، خو لیکن دی به هغه شی هغه به یې نه منو، لکه مثال یو مثال یې مخکي تېر سو، د امیر اطاعت، د مشر خبره منل، بله قرآن کریم نه هم معلومه ده، په نصوصو کښې راغلې ده او په احادیثو ګڼ شمېر احادیثو کښې راغلې ده، خو لېکن دوی به د دغه مشرانو دا خبره به یې نه منله، بعضې شیان به الله رب العلمین حلال کړي دوی به په زوره په ځان باندې به یې چې کوم دی حرام کړو، نو په نفي او اثبات باندې دا خبره بنا وه، په دې سره به دوی د خپلو خواهشاتو او خپلو ګمانونو تابعداري به یې کوله. او پېغمبرانو به چې کوم شی راوړی و، نو هغه تکذیب به یې کوو. عزتمندو مسلمانانو وروڼو! زمونږ او ستاسو په زمانه کې هم همدغه ترتیب دی چې زمونږ خواهش هغه څه غواړي، هغې نه دین جوړوو او کوم شی چې د خواهش نه خلاف وي، نو هغه چې کوم دی، دین نه ګڼو او عمل په هغې باندې نه کوو. نن سبا لکه عام حکومتونه چې مونږ او تاسو وګورو، الله رب العالمین په قرآن کریم کښې فرمایي چې کتب علیکم القتال قتال باره کښې څومره آیتونه دي خو لیکن د سعودي حکومت وایي چې قتال او د جهاد نوم به هم نه اخلي داسې پابندي پرې لګولې ده همدغه شان الله رب العالمین زنا حرامه کړې ده الله پاک فرمایي ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشة وساء سبیلا خو لیکن د پاکستان په قانون کښې دا دي وایي که چېرته دا زنا نعوذ بالله من ذلک د جانبینو په رضا باندې شوې وه نو بیا په دې باندې هېڅ قسم جرم او هېڅ قسم سزا په دې باندې نشته همدغه شان عزتمند موسیقي تنګ ټکور او غینه د الله رب العلمین حرامه کړې ده، نبي علیه الصلوة والسلام د دې باره کې سخت وعیدات بیان کړي دي، منع ده زمونږ په شریعت کې په اسلام کې دې بندې نه منع راغلې ده، دا حرامه ده، فلکین عزتمندو د افغانستان په قانون کې په دې باندې هېڅ قسم پابندي نشته، نو وګوره کوم شی چې الله رب العلمین منع کړی دی، هغه شی دې خلکو ځان ته چې کوم دی جایز کړی دی او کوم شی چې بې الله رب العلمین هغې باندې امر کړی دی هغه کارونه دی نه کوي نو دا د جاهلانو همدغه طریقه شوه پېنځلسمه مسله په دې کتاب کې هغه دا ده چې د جاهلیت والاو به د ناپوهي په نوم باندې د جهل په نوم باندې د هغه څه نه معذرت کوو کوم چې الله رب العالمین نازل کړي دي الله رب العالمین موږ او تاسو ته را لېږلي دي که الله رب العالمین په صورت بقره کې د هغې دا خبره نقل کوي چې دوی به ویلي وقالو قلوبنا غلف دوی به ویلي وایي زمونږ زړونه دا خو په پردو کښې دي دوه تفصیل دي په دې آیت کریمه کښې یو دا چې دوی به ویلې زمونږ زړونه په پردو کښې دي یعنې مونږ ستا په خبره باندې نه پوهېږو ای پیغمبره او دویم دا چې دوی به ویلې زمونږ زړونه دا خو د علم لوښي دي مونږ خو علمای خپل هغه کوم چې باطل شیان دوی سره وو هغې ته به یې علم ویلې نو وایي مونږ خو علما یو خو لیکن ستا په خبرو چې مونږ نه پوهېږو نو معلومېږي دا چې ته په حق باندې نه یې ته صحیح پیغمبر د الله رب العالمین نه یې نو خپل هغه ناپوهي او جهل هغه به یې چې کوم دی عذر ګڼو او په دې باندې به ځان معذوره ګڼه همدغه شان په سورت هود کښې الله رب العالمين د شعيب عليه الصلوة والسلام د قوم خبره نقل کوي هغه به ويلي يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وایي شعيب عليه الصلوة والسلام ستا په ډېرو خبرو باندې موږ نه پوهېږو ته چې موږ ته کومې خبرې کوې هغې باندې موږ نه پوهېږو نعوذ بالله من ذلک دې سره به اشاره کوله دې ته دې کښې درې قسمه په دين کښې مسائل دي درې اول چې کوم دی اوله مسئله هغه دا ده چې يو دی جهل په اصولو د دين کښې د دين په بنياد کښې او په عقيده کښې جهل چې کوم دی دا بلکل معتبر نه دی اګر که دا انسان په یو بانډه کښې اوسېږي اګر که دا نوی مسلمان شوی نو دې کښې هېڅ قسم جهل معتبر نه دی لکه مثال کوم اجمالي مانا د شهادتینو چې کومه ده که چېرته د دې په خلاف باندې یو شی په دې انسان کښې مونده شو نو د دې جال په دې کښې دا نه قبلېږي ولې ځکه یا خو به دا سړی د دې شهادتینو د کلمې په مانا باندې پوهېږي او دا کار به کوي نو که چېرته پوهېږي او دا کار کوي نو دا خو مرتد شو او که چېرته نه پوهېږي د شهادتیانو په معنا باندې نو دی خو لا اوسه پورې اسلام ته په صحیح طریقې سره نه دی داخل شوی ځکه چې په اسلام کې د کلمې یو شرط علم دی چې علم به وي د دې په معنا باندې نفین و اثباتن نو دې وجې نه دا اسلام ته لا داخل شوی نه دی دا لا صحیح مسلمان شوی نه دی نو دې وجې نه په اصولو د دین کې او د دین په عقایدو کې دا بلکل جال نه چلېږي عزتمندو دویمه مسله هغه دا ده چې یو المسائل الظاهره ظاهرې مسلې هغه مسلې وهي المسائل المعلومه من الدین بالضروره چې بلکل واضحه وي او متواترې وي او هېڅ قسم مسلمانان په دې کښې هېڅ قسم تنازع او لانجه او جګړه هغه په دې کښې نه وي لکه مثال الله رب العالمين باره کښې دا عقيده ساتل چې ان الله علی کل شيء قدير وان الله سميع بصير همدغه شان د قرآن کريم باره کښې دا عقيده ساتل چې قرآن کريم دا د الله رب العالمين کلام دی همدغه شان يهود نصارا او مشرکين دې سره دښمني واجبه ده پېنځه لمونځونه واجب دي د رمضان روژي دا واجبې دي، د بیت الله حج واجب دی او دغه شان زنا چې کومه ده دا حرامه ده، قتل حرام دی، غلا حرامه ده، شراب حرام دي او نور هغه عقاید او هغه اعمال چې هغې باندې دا بنده او دا انسان مکلف وي نو په دې کښې هم جهل عذر نه دی خو الا دا که چېرته دا انسان په داسې ځای کې اوسېږي، په ډېر یو لرې بانډه کې اوسېږي یا یو نوی مسلمان شوی وي، د جاهلیت نه راغلی وي، د کفر نه راغلی وي، نو که هغه په دې خبرو باندې معذور وي او جاهل وي، نو دا بیا د هغې عذر ژوړېدلی شي عزتمندو! او دې نه علاوه. هغې کښې چې کوم دی کله کله دلیل پټ پاتې شي نو دې کښې بیا جهل چې کوم دی هغه عذر جوړېدلی شي دې نه علاوه دا مخکني دوه خبرې چې کومې وشوې په هغې کښې جهل عذر نه شي کېدلی عزتمندو او دا درېیمه مسله چې پټ مسایل دي په دې کښې به اقامت د حجت به کې دلیل به پرې واضحه کې دې باندې به پوه کړي او د هغې چې کومه شبهه ده هغې باندې هغه به له رد کړي ازاله به له وکړي د هغې نه پس بیا په دې درېیم قسم صورت کې، درېیم صورت کې بیا هم د هغه جهل چې کوم دی عذر نه جوړېږي لکه نن سبا دا کوم زموږ او ستاسو زمانې چې کوم جاهلان دي چې د فوج کې به ولاړ د پاکستان فوجي به د آیس آی ایجنټ به یا د ملي اردو عسکر به یا به هوټونه چې جمهوریت کې به ولاړ وي خو لیکن عذر به دا پېش کوي چې دا خو موږ ته پته نه شته چې دا هوټونه او جمهوریت دا کفر دی یا د افغانستان دا قانون دا کفري قانون دی او په دې کښې اودرېدل په دې باندې سړی کافر کېږي وایي دا خو مونږ ته پته نشته خو عزتمنو که چېرته همدغه د پاکستان د فوجیانو د کشرانو دغه جهل عذر کېدلی شي او همدغه شان که دې جمهوریانو د جهل عذر کېدلی شي نو بیا خو د مشرکانو چې کوم کشران دي هغه هم جاهلان دي بیا د یهودیانو چې کوم کشران دي هغه هم جاهلان دي بیا د نصرانیانو چې کوم کشران دي هغه هم جاهلان دي همدغه شان پسې ورځه بیا روافظ او شیعګان چې غلیظ او بدترین کافر دي په دې کښې کشران هغه هم جاهلان دي هغې هم په جال کې پراته دي، بیا به د هغې جال هم عذر کېدلی شي، خو څنګه چې همدغه شان د یهودو، نصاراو د روافضو جال عذر نه شي کېدلی، همدغه شان عزتمندو د پاکستان د فوجي، د آی ایس آی د اېجنټ او د افغانستان د ملي اردو او همدغه شان د اوټونو والا، جمهوریت والا او یو معلم، چې هغه په سکول کښې مکتب کښې معلم دی چې دا ډېر فسادونه دې معلم نه پېدا کېږي او دا ډېر یو فسادي شخص او ډېر غټ کردار دی د دې په جمهوریت کښې که جمهوریت نه معلم لرې شي نو دا جمهوریت چې کوم دی په ټپه باندې ودرېږي او هېڅ قسم دا جمهوریت به مخکې نه شي تللی دې مسلې تفصیل مې غرض نه دی بل وخت کښې انشاءالله که چېرته موقع مېلاوه شو وبه کړو خو الغرض د دوی دا جهل دا عذر نه شي ګرځېدلی او دوی که هر څومره ځان ته جاهلان ووایي، خو لېکن د الله رب العالمین په مخ کې به بیا دا خپل جهل به عذر نه شي ګرځولی عزتمندو! کله چې اسباب د ازالې د جهل موجود شو، بیا دا جهل عذر نه ګرځېږي او نن سبا اسباب د ازالې د جهل دا خو ډېر زیات دي عزتمندو! هر قسم بیانات شوي دي، په هر قسم عقیده مرګ ژوبله اړولې. په فتحه شوې پوسته کې نهه تنه مرتدین په ټکه وژل شوي او ګڼ نور یې ژوبل دي. یادو پوستو ته راتلونکې کومکي قوه هم د مجاهدینو په کمین کې کېوتلې چې یو ایم بي او یو رینجر یې په بشپړ ډول سوځېدلي او ګڼ مرګ ژوبله وروښتي. د یادولو وړ ده چې په یاده پوسته کې اسلحې او مهمات هم د مجاهدینو لاس ته ورغلي. هېره دې نه وي چې څو ورځې وړاندې هم د اسلامي خلافت زمرو په کوټ کې د افغاني مرتدینو په یوه بله پوسته برید کړی و چې دوه تنه یې وژلي وو او وسلې یې ترې غنیمت کړې وې او له هغې هم څو ورځې وړاندې د اسلامي دولت زمرو په کوټ سیمه کې د هغې پاڅون کوونکو د مشرانو کورونه سوځولي وو چې د کفري اېتلاف په وسلو او مرسته د اسلامي خلافت په مقابل کې جنګېږي. د یادولو وړ ده چې د کورونو په سوځولو کې له ډېر دقت څخه کار اخېستل شوی و او یوازې ډزهيي پاڅون کوونکو کورونه هغه مهال وسوځول شول چې مجاهدینو پرې روغ پرې اېښي وو. او پاڅون کوونکو ته یې د تسلیمۍ په شرط بېرته روغ رمټ سپارل، خو جاهله پاڅون کوونکو غوښتل چې دا جوړ کورونه بېرته د امریکايي طیارو او توپونو د درنو بمبارونو او افغاني ځواکونو په مرسته په زور تر لاسه کړي چې دا دی له خپلو کورونو خلاص شول. د لوی الله په فضل د اسلامي خلافت هوایي دفاع په مرسته د موصل شمال غرب لور ته د سکینه بادوش په سیمه کې د عراقي ځواکونو یوه هلیکوپټر را پرېوتې ده. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي خلافت بې پیلوټه طیارو د عراقي ځواکونو په پنډغالو بریدونه کړي چې د یوه همر ډوله ټانک او یو نظامي ماشین د ویجاړېدو په شمول یې ګڼو عراقي ځواکونو ته مرګ ژوبله هم اړولې. د صلاح الدین ولایت څخه را رسېدلي خبرونه وايي چې د اسلامي خلافت مجاهدینو د اندور په سیمه کې د روافضو په پوستو ډله ییز بریدونه کړي چې په پایله کې یې درې پوستې او د مرتدینو دېرش کورونه سوځولي او ګڼو مرتدینو ته یې مرګ ژوبله اړولې. قدرمنو اورېدونکو! دا وو د دې مهال خبرونه، له ملتیا مو مننه، والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. اوري. په شننه خپرونه کښې مو هرکلی کوو. نننۍ شننه مو په دې ده چې د رسنیو منفي تاثیرات په چا دي، څه منفي تاثیرات او منفي اغېزې لري، څوک د دغو رسنیو هدف دي او د دې تر شا کوم اهداف موجود دي، کوم هدف لپاره دوی خپل فعالیتونه کوي، سریالونه نشروي، ناولونه نشروي، دغه مبتذلې او مبتذلې خپرونې د ټوکو ټکالو او د سندرو او فرمایشتي خپرونې دوی د په کوم هدف باندې چلوي؟ عموماً د دوی ټولو هدف څه دی او د دې تر شا دغه راز د دغو رسنیو د فعالیتونو په پایله کې چې کومې اقتصادي ګټې دغه اقتصادي ګټې چا ته رسېږي او زیانونه یې چا ته رسېږي عموما اسلامي امت ته دې خطر څه دی ځوانانو ته پېغلو ته دې کوم خطرونه متوجه دي غواړو په همدغه موضوعاتو باندې بحث وکړو د بحث لپاره مو لیکوال شاعر او شنونکی محترم محسن صاحب او دغه راز لیکوال شاعر او ژورنالست او شنونکی محترم نظام صاحب رابللي دواړو ښاغلو ته ښه راغلاست او هرکلی وایو محترم نظام صاحب که تاسې لومړی راته دا ووایئ چې د رسنیو منفي تاثیرات او منفي اغېزې کومې دي او په چا باندې دغه منفي تاثیرات او منفي اغېزې کوي بسم الله الرحمن الرحیم زه هم په خپل وار سره ټولو قدرمنو اورېدونکو ته سلامونه او نېکې هیلې وړاندې کوم بهر صاحب دا رښتیا هم ډېره اړینه موضوع ده او په لږ وخت کښې یا زمونږ دغه خپرونې هغه منځپانګه وخت دومره نه دی چې مونږ دې پرې دغه بحث په دغه لږ وخت کښې را ټول کړو دا بلا وخت ته اړتیا ده او ډېرو دغه راز خپرونو ته اړتیا ده چې دغه موضوعات په کښې تحلیل او وسپړل شي تاسو د رسنیو د منفي اغېزو خبره وکړله نو رسنۍ چون څو ډوله دي چې هغه چاپي رسنۍ دي همداراز غږیزې رسنۍ دي او تصویري رسنۍ دي او اوس هم دخواله رسنۍ چې کومې دي دغه ټولې د دې ټولو د جوړېدو کوم اهداف او د دوی چې کوم مسؤلیت دی نو هغه دوی پرېښی دی کوم هدفونه چې ورته غرب ټاکلي کوم هدفونه چې ورته استعمار ټاکلي دي د هماغې اهدافو دپاره دوی کار کوي نو دا خو طبیعي خبره ده چې استشراق او همداراز استعمار په دې باندې ډېر پخوا نه کار کړی دی او دې دپاره ډېره له وړاندې نه طرحه برابره شوې ده او په همدغه رسنیو باندې سرمایه ګذاري شوې ده که هغه هر ډول رسنۍ وي نو په هره برخه کې ټولو رسنیو د مختلفو لارو نه غر ته پوره چوپړ کړی دی او د هغوی اهداف یې پوره پاللي دي هغه چې هغوی کوم تاثیرات غواړي او کوم اهداف یې دي د دغه رسنیو د مختلفو برنامو له لارې نه هغوی هغه تر ډېره تر لاسه کړي دي که چاپي رسنۍ واخلو د چاپي رسنیو په برخه کې دوی ډېر مبتذل ناولونه زموږ ټولنې ته وړاندې کړل هغه ناولونه چې هغه سل په سلو کښې زمونږ د اسلامي او همدا راز د پښتني ارزښتونو سره منافي دي. هغه په ډېر لوړ تعداد کښې او په لوړ تېراژ کښې چاپ کېږي او دې ټولنې ته وړاندې کېږي او همدا راز د هغې نه علاوه داسې ژباړونکي ګمارلي دي په یا په شعوري یا غیر شعوري توګه ځينې ژباړونکي لګيا دي په غیر مستقیم شکل هم لګيا دي همدا همغوی اهداف او طرحې پالي د هماغه غرب هغه کلتور د هماغه غرب هغه فکر فرهنګ چې دی په هماغې فکر او فرهنګ بنیاد لیکل شوي ناولونه پښتو ژبې ته ژباړي چې په هغې کې د همغوی فکر دی د همغوی فرهنګ دی د همغوی کلتور دی د همغوی ناسته ولاړه ده د همغوی مذهب دی د همغوی عقیده ده هغه په دومره شوق او علاقه او په دومره هنر باندې هغې ته کار کوي او ژباړي چې زموږ ځوان نسل د هغوی په لیدو باندې هماغه کرکټر غوره کوي که د مجلو برخه واخلو په مجلو برخه کښې هماغه شان په ډېر لوړ تعداد کښې مجلې چې دي چاپ کېږي وړیا هم تقسیمېږي همداراز که کومې د مختلفو ټولنو له خوا نه چاپ کېږي همداسې شخصي چاپ کېږي نو په هغې باندې هغه هم داسې داسې داسې یو فاحشه لیکنې داسې مبتذلیات چټیات خپروي چې د لیکنو له لارې نه د تصویرونو له لارې نه چې ښکاره سل په سلو کښې زمونږ ځوان کول چې دی هغه نو بېلارۍ لوري ته روان دی د همدغه ناولونو په لوستو باندې که هغه خواله رسنیو کښې لیکنې دي ټول د فرهنګ د هنر په نامه باندې لګیا دي نو زمونږ دغه ارزښتونو جنازې ووتې که هغه زمونږ که که په هره برخه کښې زمونږ هغه د اسلامي ارزښتونه دي زمونږ پښتني ارزښتونه دي دوی تهدید کړل ویې ټکول ویې ځپل د د غږیزو رسنیو همداسې در واخله چې که هغه راډیوګانې دي نو په راډیوګانو کښې نو تاسو یې خپله دا دی ګورئ دغه پروګرامونه ګورئ مختلف پروګرامونه هغه د ښځو د حقوقو په نامه باندې چې کومې خپرونې کېږي هغه مستقیما ښځو ښځو ته دا مشورې ورکول کېږي او انجونو ته دا مشورې ورکول کېږي چې تاسو د خپل اختیار د واده د پوینټ نه تاسې داسې استفاده وکړئ چې د تېښتې لارې چارې ورته ښيي همداراز دومره عادي شي دا د رسنیو دا ځینې برنامې چې خلک یې د د اورېدو نه بیخي یو ډول اورېدونکي معتاد شي تاسو به خپله د ټلیفونونو پروګرامونه به تاسې اورئ چې نجونې ټلیفونونه کوي هغوی هغه هلکانو سره کوم ډول ټپې بدرګه کوي، کوم ډول خبرې بدرګه کوي، سره خپلو کښې کوم قسم مجلس دوی لري، هغه دې ټولو اورېدونکو ته معلومه ده دغه خبرې. هغه څه چې اسلام سره سل په سلو کښې منافي دي، په ټکر کښې دي، دوی په ډېر جرئت سره هغې ته لګیا دی، کار کوي او د همدغه لنډه غر دا د کوڅو لوفران چې دي، په راډیوګانو کښې ناست دي او نه یوازې دا چې د مختلفو حقوقي او ټولنیزو او کلتوري خپرونو له لارې نه زمونږ ځوان نسل بې لارې کوي، بلکې همدغه ژوندیو خپرونو له لارې نه لګیا دی فحشا او عیاشي او بېلاري خپروي همداراز په ځوان نسل او کل پېغلو ځوانانو باندې به دوی څه منفي تاثیرات یې دې نو منفي تاثیر ما ته د دې ټولو هغه یو ډول فعالیتونو باندې فعالیتونو باندې او د دوی هغه روښانه کړ چې دوی په چاپي برخه کښې کوم په کومه برخه کښې کار کوي د چاپي خپرونو لارې نه همداراز د غږیزو خپرونو لارې نه اوس په ټوله کښې که دې ته را شو چې که لنډې ووایو په موجوده وخت کښې کومې تصویري رسنۍ چې دي د دې زیان خورا زیات دی که تاسو فکر وکړئ بهار صاحب څه موده وړاندې د دلته په موجوده افغانستان کښې د مختلفو ټلویزیونونو نه هندي سریالونه په ډېر درز او شور کښې روان یو وخت نه یو وخته پورې به د یو ټلویزیون نه و د هغې نه به چې کله دغه شو هغوی سره خپل مهالویشونه هم داسې برابر کړي وو چې یو بل وخت کښې به یې دغه نه لرل چې دا ټول لیدونکي چې دي که د یو تلویزیون یو هندي سریال ختم شي ابل کې شروع شي چې ابل ته لاړ شي دا ابل ختم شي ابل کې شروع شي او دا به نو ډېر دا مهالوېش دوی سره په مشوره جوړېږي دوی ته هغه باداران هماغه شان طرحې ورکوي هماغه شان ډېرې زیاتې پیسې او ډالر ورکوي د دغه د هندي فلمونو په منفي تاثیراتو که مونږ وغږېږو لومړی زموږ لباس ته که را شو، زموږ د ځوان کهول په لباس باندې چې څومره منفي اغېزې کړي، ته اوس ما ته په دغه ښاریو کښې او همدارنګه ان په کلو کښې په لرې پرتو سیمو کښې په غرنیو سیمو کښې زموږ هغه پښتني لباس هم تر ډېره شرعي لباس و، هغه دروند ټیکری، هماغه درنه جامه د ښځینهو، هماغه په حجاب او پرده کښې ګرځېدل، هغه اوس نشته، نجونې هماغه هندي کالي، هماغه چسپ کالي، هماغه تنګ کالي، سرتور سر، هماغه شان کوم څه چې هغوی په هغه سریال کښې استعمالوي هماغه شان کالي دوی که هغه پیزار وي که هغه نور د کالي هماغه کالي استعمالوي هماغه په لوړ قېمت باندې اخلي دې تر څنګ د ځوانان هلکان هم چې دي هماغه شان د هندي اکټران هماغه شان پېښې کوي ګیر او برېس خو یې بېخي نه وي او هغوی باندې دومره خواري کړې وي شونډې سرې کول او ارایشګاهو ته تګ او په ځان باندې دومره خواري کړي چې حیران پاتې شي هماغه شان غاړه کښې لاکېټونه او لاس کښې هغه تور بنګړي او ځوانان یې په اصطلاح به هر چا د دې منفي اغېزو تر شا چې بیا د دوی کوم اهداف دي هغه بیا ډېر ستر دي ځوان دې حد ته چې را ورسو دې ځوان نه به ته څه د توري تمه وکړې دا به څه د توري بنګړی نانځکه شي نو دا مستقیما د همهغوی کلتور را خپل کړي د همهغوی هغه فکر او فرهنګ را خپل کړي یو اجرات یې جوړ شي دا د دې نه به ته څه د اسلام د خدمت تمه او توقع ولرې د دې د دې خزونک نه به ته د څه څه برداشت ولري او د دې نه به ته څه تمه ولرې؟ واقعیت دی دا نو دا یوازې په لباس برخه کښې د دوی هغه ناسته ولاړه چې کومه ده هغه هم همداسې در واخله دوی هغه کلتور او فرهنګ چې دی هغه هم همداسې در واخله د دوی هغه په سریال کښې چې څه څه ننداره کړي هماغه تقلید دوی کوي د زمونږ دا ځوان کول هغه کوم خبره وه چې یو ماشوم نیکه وفات شوی هغه یې دري ته وړل پلار ته ویل چې دا خو تاسو ونه سېزه نو دا دا د څه شي نه دا فکر راخلي نو دا هم د دغې راخلي چې تا یو وخت یو کیسه کړې وه چې واده کښې مې مور راغله خوا ته مبارکي را کوله او هغه یو ملګری مې وکړ تره زوی مې راته ویل چې د مور خپو ته ټیټ شه د مور خپو ته ټیټ شه نو د مور خپو ته ټیټېدل چې دي شرعا دا جواز لري نه لري نو خو دې هلته هغه تره زوی لېدلي وو هلته د مور خپو ته هغوی ورته د مور د قدر په په حساب باندې دا ورته ښيي چې د مور خپو ته ټيټېدل د مور قدر دی د مور خپو پې خپې ښکلول دا د مور قدر دی او مور مور ته سجده کول دا د مور قدر دی نو دوی ګوره په ډېر هنر باندې کار کوي دا ګوره د کلتور د هغه فرهنګ او کلتور یو یو څه مثالونه غوندې دی را به شو د دوی هغه نورو هغه معنوي کومې کومې لاسته راوړنې چې دوی د دغه سریالونو نه لري هغه ډېرې زیاتې دي باور وکړئ چې ډېر د تاسف او د اندېښنې خبره په موجوده وخت کښې دا اوسنی وخت دلته به را وګرځو تاسو ته نظام صاحب محسن صاحب که تاسې را ته دا ووایئ چې پر بانکونو تېري کول دي، د ګروپ پر دغه کمپنیو کارخانې تېري کول دي، دغه کارخانې چې قوي کېږي، اوبله کېږي او مضبوطېږي او اقتصاد ورته روان دی، د مسلمانانو وینې څښل دي، د مسلمانانو د لاسو په پولو باندې او دغه شان د ګوتو په پولو باندې او په خولو باندې او په لمرونو، په تاړاکونو، په یخنیو، په سختو تکلیفونو، په لوږو تندو د کله چې د افغانستان ټولنه او عموما کوم مسلمانه ټولنې دي دا غریبې ټولنې دي او کفارو بېلابېلو لارو نه د سیریالونو او د راډیوګانو او د مجلو د لارې نه دوی دغه لباسونه خپرې خپل وسایل چې کوم دوی تولید کوي خپل تولیدات دوی خرڅوي په اسلامي ملکونو باندې زیاتره دغه ټولنو مشران، پلار یا خاوند ښځې یا وروڼه د کورنیو، هغوی زیاتره د دې توان نه لري چې بیا د دوی دا فرمایشونه پوره کړي. او دوی بیا د کومو لارو نه دغه غواړي چې د دې کورنیو دغه خواهشات پوره کړي، په کومو لارو به دوی بیا توانېږي چې دغه مشکلات د کورنیو حل کړي او د دوی خواهشات پوره کړي. کارونه کوي بل د دې هم دا ځوان نسل چې خواهشات خواهش پرستي چې زیاته شي نو په خپله بیا چې دوی ورته کوم کومه وظیفه کوي کوم جاسوسي او که نوره دوسي په یو شي باندې ملا نه کوي بس چې دوی ورته کوم ماموریت ورسپاري دوی په ډېر اخلاص تر سره کوي ځکه چې هلته پیسې پکې دي نو په خپله د دغه د دغه راز برنامو له لارې نه دوی فکرا دې ته اماده کوي چې دوی مزدوري وکړي دوی چې ورته څه وایي باید هغه وکړي ځکه د یو انسان چې کله د خپل دین او د خپل کلتور او اسلام د خپل ارزښتونو نه لرې شي نو هغه خامخا غلام کېږي هغه محکومېږي هغې باندې بیا هر کارونه کېږي تاسو د معنویاتو د ځپلو خبره وکړله په موجوده وخت کښې مخکې په سریالونو باندې خبره کوله دغه ترکي سریالونه چې اوس فی الحال مخکې د هندي سریالونو راج اوس د ترکي سریالونه دي په دې کښې ځینې سریالونه داسې دي ما خو دا یو کال کېږي چې دلته راغلي وو پوره معلومات یې را ته نه شته خو ملګري چې دي مختلفو لارو نه خبرېږو چې دغه سریالونه مخکې په ښارونو کښې وو خو اوس ټولو ولسونو ته یې سرایت کړی دی، دومره عام شوي دي، تاسو باور وکړئ چې خلکو ورته لمونځ، هغه مجلسونه، هغه ذکر اذکار، تلاوت، عبادت، طاعت دا ټول یې پرېښي دي، یوازې همدغه سریالونو ته یې کار ویلی دی، که هغه ملا دی، که امیر دی، که ملک دی، که ملا ټول پرې اخته دي، ځوان دی، که جینۍ ده او که ښځه ده او که سپین ږیری دی. ټول دغه سریالونه موبایلونه ورله پیدا کړي دي په کلو ولسونو کښې دا بازارګوټي چې دي کښې کمپیوټر یې لګېدلي دي هر یو ورځي ځان ته بس نوې دغه چې راغلي برخې چې راغلي هغه ځان ته اخلي ټول ته انتقالوي بس په هغې باندې پیسې هم اخلي دوی یو ډول تجارت روان دی خو هېڅوک هم په دې ټولنه کښې داسې نه شته دی چې د دې مخالفت وکړي ملا چې دی د دې په خلاف غږ نه وباسي ځکه ملا په خپله اخته دی ملا په خپله په دغه تلیفون کښې تاسو باور وکړئ چې یو یو مل یو څو ملګرو خبره کوو چې مونږ داسې د دې هغه منفي تاثیرات معلومول مونږ د پېنځلس مولیانو په ټلیفونونو کښې دغه سریلونه ولیدل چې پراته وو هغه هغه مولیان چې د جامع مسجدونو امامان دي تاسو باور کړئ د دې مخنیوی به څوک کوي اول خو د دوی دا دومره عامېدل دا عامېدل چې دي دا داسې وړه خبره دا داسې بې بې بې بې پلانه نه کېږي بې طرحې نه کېږي دې ډول پلان طرحه برابره شوې ده چې دا څنګه عام شي یو وارې په ولس کښې د غرونو سرونو ته دا دا سریالونه وخېژول بیا د دې سریال هغه منفي تاثیرات دې سریال کښې داسې شی دی اول یې زمونږ په هغه اسلامي مقدسات او شاعرو ملنډې وهلي دي زمونږ په لباس په ګیره په پټکي باندې ستاسې خبره په تایید د نظام صاحب کله چې دوی په دې سریالونو کښې دا بدنامۍ، دا دا دا تهدیدۍ، دا ځپي، همدغه راز دغه شخصیتونه ځپي، دغه لاره، دغه تګلاره، دغه منهج چې دی، دغه دغه د د جهاد دا پاکه او سپېڅلې لاره دوی څه رقم بدنامه کړي، نو د دې بدنامۍ لپاره یې هماغه شان دغه راز په داسې لباس کښې خلک په ډېر هنر باندې نوم یو نوم هم نه ورکوي په ډېر هنر باندې داسې یوه ډله یې په کښې را پیدا کړې هغې ته د وحشیانو یو قسم خطاب کوي او هغه څوک هغه لنډه غر چې هغه د غرب طرحې پالي سیکولرستان دي د جمهوریت دپاره وطنیت دپاره کار کوي هغه قهرمانان په کښې ثابتېږي هغه وطن ساتونکي ثابتېږي هغه نو اوس دا ټولنه کښې دومره عام ده چې هر څوک کوشش کوي چې ځان وطن ساتونکی وړاندې کړي دغه دغه ګوډاګو او د استشراق د لوډسپیکرو رسنیو دا خلکو ته دا دا په ذهنونو کښې ورپیچکاري کړل چې جهاد او مجاهد چې دی دا وحشیان دي دا جنایتکاران دي دغه لاره چې ده دا دا ډېره خطرناکه لار ده او دا خلک چې دي دا د تمدن نه او د پرمختګ نه ډېر لرې خلک دي او د وطن ساتونکي او د د د انسانیت ساتونکي خو چې دي دغه دغه ګسرېلې دا مردارخواره او دا چرسیان لوفران دا دا لنډغر چې دي دغه شرابیان دا دي دا ګوره د وطن ساتنه کوي او د انسانیت ساتنه کوي او هلته یې خلک د ظلم نه وژغورل هلته یې وژغورل د دې تر شانو بیا چې کوم اهداف دي هغه ډېرو خلکو ته معلوم دي خو سترګې پې پټې کړي ځکه دا یې په دومره هنر دغه سریالونه برابر کړي دي چې خلک یې پرې محتاط کړي دي باور وکړئ ملګرو خبره کوله چې په اکثره ښځې ښځینه پرې محتاط شوې الله اکبر دا نو کوم کوم اسلام شو، دا کوم پښتني ارزښتونه شو چې د کور نه ښځینهو سره ټلېفونونه دي او هغه ماشوم ته پیسې هم ورکوي او مېموري هم ورکوي چې دې کښې نوې برخې را واچوه چې زه یې کور کښې وګورم. هلته د جمې وخت پوره دی خو دی دی زما سپین ږیري او زما ملا او زما امي دا ټول لګیا دي او دا دا ټلېفون یې ځان ته مخې ته نیولی. د هر چا جېب ته ټلېوزیون نه وي، د هر چا جېب ته سینما یوړه او خبره مو هغه یاده کړه چې دا خبرې ته تاسو ښه اشاره وکړه دا کوم وسایل چې دي چې دغه فحشا د خپرولو لپاره دی ورځ په ورځ دا ارزانه کېږي لکه کوم یو عادي موبایل به مخکې چې هغه اوس پېنځه شپږ سوه اووه سوه اته سوه روپۍ کېږي هغه مخکې په څو زره وو دا دا کوم ټچ ټلیفونونه چې موبایلونه چې دي غټ سکرین والا دا مخکې ډېر قیمت و ورځ په ورځ دا ارزانه کېږي اوس دوه درې زرو ته رسېدلي دي او چینایي او مختلف دغه هغه د چارج مسلې او مخکې به سولر یې ورته راوي زه په کور کلي کښې نو ډېر عادي ډېر عادي کړل د هر چا د وسې مطابق یې جوړ کړل د هر چا د هر چا جېب ته د هر چا لاس ته یې ورسول د هر چا د وسې مطابق شو چې هر څوک یې ترلاسه کولی شي خو هغه څوک چې د دې د دې شیانو د مخنیوي تمه ترېنه کېږي هغه خلک په خپله په دې کښې ښکېل دي او اخته دي پرې خو په لږ وخت کښې د دغه خلکو فکرونه مړولي یو ملګري خبره راته کوله له همغې ځایه چې یو ډاکټر دی او ډېر مخکې ترې نه موږ ډېر موږ فکري سړي خیال هم ورته کوه، موږ ویل دا ډېر مبارز سړی دی او دا د دې ټولنې په درد درمل سړی دی او ډېر روڼ اندی دی په اصطلاح. هغه ډاکټر اوس مجاهد ته او جهاد ته په ډېره سپکه سترګه ګوري او وایي دا وحشیان دي او یوه سر ناست وم او په دې سریالونو غږېده چې یاره داسې بېګا داسې چلو داسې چلو ډېر زیات افسوس مې وکړ ما ورته ډاکټر صاحب هغه ستا مخکېنۍ خبرې څه شوې تا خو د سورت توبې او سورت انفال ترجمه مونږ ته وخت کښې کوله او ته خو هغې کښې مونږ ته مونږ خو همدا ستا او عالم هم دی دا همدا ستا د ناستې له برکته مونږ د جهاد او د مجاهدې او مبارزې لار غوره کړه د غرونو لاره مو غوره کړه ته کوم چېرته لاړې وایي بس سوچ کښې فکر کښې شو یعنې په دغه شان خلکو یې دومره تاثیر کړی دی، نو هغه عام ځوان به څنګه نه بې لارې کوي. اسلامي فهم بېخي نه لري. نو ډېره د اندېښنې وړ خبره ده. بهار صاحب که د دې په نورو تاثیراتو غږېږو، باور وکړئ چې د ژړا ځای دی او خو لله الحمد چې د اسلامي خلافت اعلام او همداراز په دغه برخه کې د اسلامي خلافت د سرخندویانو هغه که قلموال دي او که شاعران دي او که نور اتل مبارزین دي هغوی خپله انتهايي وسه کوي او د دغه د مخنیوي لپاره یې پراخه هڅه پیل کړې ده تاسو باور وکړئ چې یو چا را ته خبره کوله یو څه وخت مخکې د خوږیاڼو نه راغلی و دلته ورسره زه ناست وم د تېرو کوکنارو دور کښې وایي مونږ هلته یو ځای کښې وو زمونږ هغه دا دا دا دا دا امارت او دا د امارت کښې دا موجوده د کوم لنډغر چې دي دا دا د همدوی د لارې دا جهاد او دا د مجاهد او دا سپېڅلي مقدسات او شاعر په شرمونو یې وشرمول بدنام یې کړل د همدغوی په مټ د دوی هغه اعمال او کردار او اخلاق یې داسې برابر کړل په ډېر هنر باندې چې چې دوی داسې لارې له برابر کړل چې اوس چا ته د مجاهد او جهاد نوم اخلي هغې دې څه وکړل هغه هغه مجاهد او هغه ځوان چې ځان ته مجاهد وایي هغه چرس کي هغه شراب څکي هغه نور اخلاقي مفاسد کوي قاتل دی ډاکو دی د یو چا په کور وراوړي د چا اختطاف کوي یوه بېلاري نه په کوکنار ازاد دي وشرونه اخله دغه فلمونه ګوره د خلکو سره ښکاره یې ګوره ځوانانو سره به هغه شان ازاد ناسته ولاړه او په دغه شیانو په دې اخلاقي مفاسدو کښې او شریک اوسه او بیا ځان ته مجاهد وایه نو ته چې په خپل دخل په دې ټولنه کښې فکر کوې چې دا دا د مجاهد هم دا کار کوي دا به صحیح کار وي هلته بیا غرب ته او د استشراق ته همدغه پلمه په لاس ورځي چې مجاهد چې دی افسوس دا دی چې د مجاهد هغه مسؤلیتونه د مجاهد هغه شرایط د جهاد هغه شرایط او ارکان کوم دي او دوی په کومو لارو چارو بوخت دي خو خبره مې دا کوله چې دلته هېڅوک یوازې د اسلامي خلافت د مجاهدینو او مبارزینو نه غیر هېڅوک داسې نشته چې د دغې د مخنیوي لپاره مبارزه وکړي او هغه څوک یې چې د مبارزې تمه هم ترې کېږي باور وکړئ چې هغه هم په کښې وسخته دی ډېر ناشنا ناشنا خلکو نومونه راته ملګرو واخېستل چې وایي باور فلانی فلانی فلانی اوس په دې موډ کښې هغې موډ کښې نه دی هغه اوس دغه دغه سریالونو هغه دغه درته وایرس درته ښیم چې دومره عام شوی دی دومره رګ رګ ته زمونږ د اسلامي ټولنې د نسل رګ رګ ته ننوتی دی که هغه په هر قشر کښې خلک دي هغه په دغې باندې معتاد شوي دي او بس لګیا دي جزاک الله خیر بهر صاحب نو اعظام صاحب چې کومې خبرې وکړي نو واقعا چې زه فکر کوم د هغې د پاس نورې خبرې کول خو زه خپل ځان ته به نه مناسبه ونه ګڼم خو بیا هم ستا د پوښتنې په اړه اول خو ایات کښې الله فرمایي چې یا ایها الذین آمنو قو انفسکم و اهلیکم نارا قو انفسکم و اهلیکم نار ای مؤمنان ستاسو په خپله باندې د الله نه وېرېږئ تقوا ځان کښې راولئ تقوا دوې مرحلې دي که نه الله چې په کومو احکامو حکم کړی دا مکمل په ځان کښې کلک راوستل الله چې د کومو شیانو نه منع فرمایلې د هغه ټول نه مکمل ځان منع کول کنټرولول صبرول ځان تړل بندول او بیا د ایمان په دغه پوړیو په دغه پاټلیو ودرېدلو په حالت کښې چې څومره امتحانات را ځي څومره سختې را ځي مشکلات را ځي هغه ټولو احکامو باندې ودرېدل بیا خامخا قرباني غواړي که نه څوک به خپه کېږي څوک به خوشحالېږي څه به راځي څه به راځي په علاقه منطقه ساحه کښې به څه قسم څه قسم خبرې به کېږي خو په هغې کلک ودرېدل امتحانات به راځي په هغې باندې صبر استقامت نو دا اول په خپله باندې کول بیا هر یو مور او پلار هر ورور او هره مور په دې باندې مسؤله ده چې خپل بچیان ماشومان او خپل ګلالي ځوانان او زلمیان مکمل د داسې خلکو د ناستې پاستې نه را کنټرول کړي را منې کړي را صبرې کړي ویې ساتي دباوې وساتي او خبره دا ده چې هغه خلک پر دې فتنې نه بچ کېږي هغه خلک پر دې فتنې نه بچ کېږي او ساتل کېږي به چې د دې د خلافت د چترۍ سیوري نه ځان را لاندې که د دغه فتنو د شر او د فساد او د دهر او د تیزابیت او د هغه تباهۍ او بربادۍ د ویرانۍ او د تخریب نه به بچ شي د دې خلافت د چترۍ د سوري نه بهر والله په یو ځای کښې لکه څنګه چې نظام صاحب وویل د دغه دهریاتو د دغه تیزابیاتو د دغه میکروباتو د دغه جراثیمو د دغه وایرسو او د دغه او د دوی کروز او جټ او بیباون او دا هلیکاپټر و دومره دا ملت او دا امت او دا مؤمنان مسلمانان مخلصین صادقین نه دي تخریب کړي لکه څومره چې دغه دغه ټي ویانو وي سي ارونو ډېش او کېبلو او راډیوګانو مجلو او اخباري رسنیو څومره دا ملت یې مفلوج که فلج یې که تباه او برباد یې که غرق یې که او د نوک نه د ایښته پورې درې سوه شپېته پوزې دي هر اندام یې ورته تباه او برباد کړه د هر اندام هغه معنوي کیفیت چې کوم هغه له منځه یې ووړ که نه یو فزیکي خواص یو کیمیاوي هغه فزیکي او کیمیاوي دواړه خواص یې زموږ د ملت د منځه ویوړل او که کور خراب شي خو بېرته به د هغه نه ښه جوړ کړي که سړک خراب شي بېرته به د هغه نه ښه جوړ کړي که ابادي ویرانه شي بېرته به د هغې نه ښه جوړه شي که پول خراب شي بېرته به ښه جوړ شي که کلی وران شي بېرته به اباد شي خو دغه چې زمونږ د ځوانانو دماغ یې خراب کړل د دغه دماغو بېرته جوړېدل د دې خلافت د علاج ګاه نه په بل ځای کښې چرته هم نه کېږي دا چې څوک تصور ونه کړي چې د دې ځای نه بهر به په بل ځای کښې وشي که چېرې دغه حالت همداسې دوام وکړي، پایله به یې څه وي؟ یاره بهار صاحب نو زه چې څومره فکر کوم حالات هغه اندازې ته رسېدلي دي چې که دوام خو یې چې دی هغه به ډېرې منفي پایلې ولري خو هغه دوی چې کوم ټارګېټ ځان ته ټاکلی و هغه د دې د دې دغه راز مبتذل سریالونو د دغه فکري تخریب لپاره چې دوی کوم ټارګېټ ځان ته برابر کړی وو هغه دوی پوره کړی دی زمونږ چې چا نه تمه کېږي هغه خلک هم په دې مرض اخته دي نو تر دې حده پورې دوی خپلو اهدافو ته رسېدلي خو داسې څوک نه دی پاتې که مونږ ویو ګېره یوازې ماشومان پرې اخته دي او که دغه همدغه اوس فی الحال هم دي دا زمونږ د خبرو سره موجوده خبرو سره دی ډېر د مجلس کښې ورسره خپل کشران ناست دي دا مشران دې د دې کشرانو نه دا ټېلېفونونه را واخلي ودې ګوري چې دې کښې څه شی پراته دي همدا اوس دې چک کړي دوی ته به بیا زمونږ د خبرو هغه هغه هغه ثبوت په لاس ورشي چې دوی کښې د دغه سیریلونو نه غیر نور په کښې څه بلاوې پرتې دي خو نو دغه مشران دغه مشران ډېر د ګوتو په شمېر دي چې هغوی په خپله دغه مرض نه خلاص دي ډېر کم مشران دي داسې د کورنیو مشران همداراز د ټولنو د د کلو مشران چې ما په خپله دوی ګوره کوشش کړی مګر د مخکې وویل چې د مشران یې په دغه مصیبت ککړ کړي دي چې د دې د مخنیوي هغه لارې چارې ختمې شي نو دغه مشران د اوس په دې فکر وکړي چې د خپلو کشرانو نه ټلیفونونه واخلي ودې ګوري چې په دې کښې څه څه بربنډ فلمونه پراته دي په دې کښې کوم سریالونه پراته دي په دې کښې څه ډول انځورونه پراته دي چاپېري پرې ووایي وخت په وخت وخت په وخت دا اوس موجوده وخت کښې داسې د ثبوت دپاره وګوري خو د دې هم د دې دین د ساتنې لپاره یو څوک دی، هغې ځان کپ کپ او ټوټه ټوټه کړ او ته لږی ښه ښه په ګرمه بستره کښې پروت یې او ځان ته دې په کمپل کښې یا بړستن کښې ځان ته لوی ټېلېفون لګولی دی او خپل شا وخوا دنه کشران او راټول دي او دغه مبتذل او دا چټي سریالونه ګوري او بیا همدغه مجاهدین دغه مبارزین چې چې د همدغه اسلامي نظام د حاکمیت او انفاظ لپاره لګیا دي په خپل سر لوبې کوي دغه بیا وحشیان او جنایتکاران ګڼي او د همدغه او په دې باندې نه پوهېږي او ځان درته ښه مسلمان ښکاري افسوس دی، ډېر افسوس دی. راځئ لږ خیر دی لږ ژور فکر وکړئ، لږ د دغه ټولنې د دې ځوان نسل او د دې ځوان کهول د راتلونکي او د آینده غم وکړئ او ګنې بیا داسې وخت در باندې را روان دی چې ګوره بیا توبه نه قبلېږي. د هغې دنیا کښې به الله ته څه ځواب ورکوئ هغه هغه چې هغه دوه لوېشتې قبر کښې چې کله کېښودل شي هلته به بیا څه کوئ. ډېره مننه محترم نظام صاحب او ښاغلی محسن صاحب او درنو اورېدونکو له تاسې هم مننه چې تر دې دمه را سره پاتې شوې. دغه شننه وخت په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا چې په یوه بله شننه کې ستاسې خدمت ته راځو اجازه غواړو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.